او ټول مخونه به د تل ژوندي او د نظام چلون کې خدای په مخ کې ټیټ شوی وي او چا چې ځان سره د ظلم پن را اوچت کړی وي هغه به ناکام پاتې شي او بل خواته چا چې د نیکی کارونه کړی وي او ایماندار هم وي ناغه سره به نه د زیاتی کېدلو ساندېخ نه وي او نه د کمی او هم دارنګې مونږ دا قرآن واضح کړی را لېږلی دی او په دې کې مو هر قسم سزاګانې اورولې دي چې خلک وویریږي یا دا چې دا قران پکې پوها پیدا کړي نو ډیر لوی دی هغه الله چې حقيقي بادشاہ دی او ته د قران په لوستلو کې هیڅ چری تلوار مکوا د دې نامخ کې چې د دې وحي در باندې پورا پورا را نازل شي او دا وایا چې اے کردګارا زما علم زیات کړي او ډیر په خوا مونږ حضرت آدم علی السلام ته یو حکم ورکو خو د هغه نه غفلت وشو او مونږ په هغه کې اعظم ونه مونته اوس د اومې رکو ترجمه او هغه وخت رایات کا چې مونږ پرښتو ته ووی چې د آدم په وړاندې سجده وکړئ نو ټولو سجده وکړه خو یوازې ابلیس و نکړه هغه انکار وکړو نو مونږ وې چې ادمه دا ستا او ستا د جوړی یعنی د بیبي بی پوخ کلک دښمن دی نو هسې نه چې تاسو دواړه د جنت نه بهر وباسي نو په مصیبت کې واخته شي دلته په دې جنت کې خو تا دا حال دی چې نه به وګیا کېږي او نه به چارې بربنډېږي او دا هم دا چې نه به چارې تګیا کېږي او نه به په نمر کې تنګېږي خو شیطان ورته وسوسه وروغورځوله چې آدمه زه تا ته د همیشه پاتې کېدو ونه او نه خېمه او داسې بادشاهي چې تل تر تله به نه کمزوري کېږي نو دوانو د هغې ونې نه خوراک وکړو نو خپل د پردې ځایونه ورته راښکاره شو او دوانو په ځان پورې د جنت پاڼې نښلول شروع کړل او د ادم د لاس نه د خپل کردګار قصور وشو نو په غلطۍ کې پریوت یعنی اجتهادي غلطي ته وسوه چې ونه وخوړه بیا خپل کردګار هغه مقبول کو نو د هغه توبه یې قبول کړه او سم لار ورته وخودله الله ورته وی چې تاسو دواړه اوس د جنت نه کوشئ په جمع چې د یو بل دښمنان به یې یعنی الته به انسانان د یو بل دښمنی کوي یا شیطان او انسان به د یو بل دښمنی بیا کچره زما د طرف نه تاسو ته هدایت درشي نو څوک چې زما د هدایت پیروي وکړي نو هغه به نه ګمراه کیږي او نه به محرومه پاتې کیږي او څوک چې زما د نصیحت نه مخ وجار باسي نو د هغه ژوندون به لړن تنګ وي او د قیمت په ورځ به د قبر نه پټه پړون را پاسو ابا وای چې زما کردګارا دا تاسو ولې رون را پاسولم زه خو سام دم د سترګو خاوندم الله به ورته وای چې دغه ستا ته زما نخې در رسېدلې وي او تا د هغې پروا و نه ساتله او دغه سه بنن ته هم هیر کړی شي او موږ دغه سه هر هغه سړی له سزا ورکوو چې د حد نه وړاندې تیر شي او د خپل کردګار نخې و نمنی او د آخرت عذاب ډیر سخت او ډیر باقی پاتې کیدونکې عذاب دی خګنې دیو د دین هم سبق وانغس چې مونږ تر اوسه د دینه وړومبه څومره ډیر ټولی تبا کړی دي چې دا غوی په کورونو کې اوس دیو ګرځي را ګرځي اوس د اتم روکو ترجمه او کستا د کردګار د طرف نه یو خبره د اول نه خلاصه شوی نه وي او یو نیټه مقرره شوی نه وي نو په دې عذاب لازمی راغلی وو نو ته د دیو په خبرو باندې صبر کوه او د خپل کردګار پاکی بیانوه داغه د تعریفونو سره یعنی مونږ کوه چې پاره کې د خدای پاکی نو تنمر خطلو نه مخ کې او د نمر ډوبېدلو نه وړاندې او د شپې په وختونو کې هم تسبیح وایا او د ورځې په اول او په آخر کې هم د فاره د دې چې خوشاله اوسېږي او هیڅ چری په هغه سيزونو په سسترګې مو پورته کوا چې مونږ د دیو یعنی د کافرانو بعضې ټولګو له ورکړي دي دا تش د دنیا د ژوندون رونق دی چې د دیو ازمیخ پرې وکړو او ستا د کردګار ورکړه ډیر بهتر او زیات باقی پاتې کېدونکي دي او خپل خپلوانو ته د مانزه حکم ورکوا او په خپل هم د مانزه پابند اوسېګا مونږ ستانه روزي نه غواړو روزي خو به مونږ درکو او خان جام د پرېزګارۍ دی او دا خلک وایي چې دې مونږ ته د خپل کردګار د طرف نه یو نخه ولی نه راوړي خګنې دیو ته هغه خبره سرګند را نغلي چې په پخوانو صحیفو کې لیکلي پرتی وي او کومونګ دیو د دې قران د ډومبه فازاب باندې هلاک کړی وي نو دیو به وی چې زمونږ ربا تا مونږ ته ولی یو رسول راو نه لګو چې مونږ ستا د حکم پیروي کړی وي فزه د دې چې بے قدر او رسوا دي شو ورته وایا چې ټول لګیا دي انتظار کوي نو تاسو هم انتظار وکړئ ډیر زر به درته معلومه شي چې څوک په سمه لار روان دي او څوک تر مقصده ورسېدلي خلک دي دا صورت انبیاء ده دا صورت مکی ده د لومبۍ رکو ترجمه د الله په نامه شروع کوم چې ډېر بخون کې بیا بیا مهربان دی رانږدې شو خلکو ته د دې د عملونو د حساب وخت او دی لا تر اوسه په غفلت کې ډوب پراته دي چې مخونه یې ګرځولې دي دیو ته چې د خپل کردګار د طرف نه هر کله یو نوې نصیحت راشي نو دی وی په داسې شان اوري چې په لوبو کې اخته وي زړونه یې ترې نه غافل وي او دې ظالمانو پټې پټې مشورې وکړې چې دا خو هم جوخ تاسو په شان یو سړی دی نو ګنې تاسو د جادو په دې خبرو پسې ځئ سره د دې چې په سترګو وینئ ګورئ پیغمبر ورته وی چې زما کردګار په هر خبره خپوي دي که په اسمان کې ده او که په مزکه کې ده او هغه ار ساوري فارس پوي دي نه یعنی دی وی چې نه بلکې دی خو وایي چې دا قرآن ځینې ګډ وډ خوبونه دي نه بلکې د د ځان نه په خدای دروغ جوړ کړی دي نه بلکې دی خو یو شاعر سړی دی غنې نو دله په کار دی چې صدا سي غټه نه خمون تراوړي لکه څنګه چې په خواني رسولان را لېګلی شوي وو د دې نړومبي هم د کومو کلو خلق چې مونږ هلاک کړي دي هغه خو ایمان راوړل نه و نو ځنه دا خلک به ایمان راوړي سو او مونږ خو ستانه ډومبي هم فقط نارینه پیغمبران را لیږلي دي چې وحی به مو ورته کوله نو تاسو لږ د کتاب د خاوندانو نه پوښتنه خو وکړئ که په خپله نه پوهېږئ او نه مونږ د هغې پیغمبرانو کالبوت داسې جوړ کړی چې ګنې خوراکونه دې نه کوي او نه هغوی تل تر تله په مځکه ژوندي پاتې شوي دي بیا مونږ هغوی سره خپل وعده رښتیا کړې هغوی له مهم نجات ورکو او نور چاله چې مو خوښه وه هغوی له هم او د حد نه تیریدونکي خلک مو هلاک کړل مونږ تاسو ته یو داسې کتاب را لېږلی دی چې په هغې کې تاسو له پوره نصیحت پروت دی نو ګنې تاسو بیا هم نه پوهېږئ او موږ داسې ډیر کلی تبا کړل چې داغه خلک ظالمانو او د هغوی نه پس مو یو بل قوم را پیدا کو سو وخت چې هغوی زمونږ عذاب راتلون کې ولید نو د هغې کلی نه په تیښته شروع شو اوس متختی او هغه ځایونو ته پستانه ورشي چې شونه به مو پکې کول او خپل کورونو ته یعنی هلته مستانه شي شاید چې څوک مستطفوس پوښتنه وکړي او هغه وی چې هاي زمون بد نصیبه بشک چې مونږ به ظلم زیاتې کولو نو لګیا او دغه سي چغې وهلې تر دې چې هغه مو غورې بل او خاورې ری مو کړل او مونږ اسمان او زمکا صدا سے خونه دی جوړ کړی چې غنې لوبې مو کولې یعنی به پیدې خونه دی چې ګینه څه خاص مقصد یې نشته که مونږ دا غوښتلې چې لوبې دې وکړو نو د خپل ځان د یو سیز نه به مو لوبه جوړه کړې وه که مونږ خوامخا داسې کولې